سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم فقهنا في الدين اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب العالمین یا ارحم الراحمین دا څه کار هم چې شوی دی دا ستا په رحمت شوی دی یا الله ته مونږ له د دې حق ادا کولو توفیق راکا د دې نعمت په ملاویدو مونږ ته په صحیح مانو کې د شکر ادا کولو توفیق راکا یا رب لک الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه یا رب العالمین هم ستا تعریف دی هم ستا شکر دی یا رب العالمین مونږ ته ته فریاد کو چې ته دا کوشش قبول کا یا رب العالمین په دې کار کولو کې چې چا چا سه هم کوشش کړی دی او وی ټول له جزای خیر ورکا چا چې د دې اجازه اهتمام کړی دی د اجازت اهتمام کړی دی د کار د پاره شپه ورځ مهنت کړی دی یا الله دا هوی کوششونه قبول کا او هغوی له د دې بهترینه جزا عطا که. یا الله! چې کومو خلکو دې کار کې خپل مال لګولی دی، د هغوی مال قبول که او د هغوی لپاره یې صدقه جاریه جوړه که، د هغوی کوششونو نه چې څومره خلکو فایده اوچته کړې ده، د هغوی په نیکیانو کې د هغوی هم حصه وساته، یا رب العالمین! چې څومره خویندې دلته هره ورځ راغلي دي، یا الله! په منډه منډه محنت سره زمونږ یو یو محنت او کوشش او دې طرف ته د وړاندې کیدو والا یو یو قدم قبول که، یا الله پاک که چېرته څه کوتاهي شوې وي، څه غلطي شوې وي، دا څه خبره شوې وي چې ستا نه وي خوښه شوې نو موږ ټول درګذر کړه. موږ د قرآن د برکتونو نه محروم مه ساته. یا رب العالمین د دې قرآن برکتونو سره موږ مامور کړه. دنیا کې هم د دې مرګرتیا راکړه. یا الله موږ ته دنیا کې هم د دې مینه عطا کړه. قبر کې هم دا قرآن زموږ مرګری جوړ کړه. د حشر په میدان کې هم دې دا سورې کولو والا وي او زموږ دپاره سفارشي شي. یا رب العالمین مونږ ته ددې پوهه راکه یا الله ددې روح ته د رسیدو توفیق راکه یا الله دا د دنیا یو یو کس ته د رسولو توفیق راکه یا الله په هغې کوششونو کې زمونږ حصه واچوه یا الله ستا مخلوق کې دې هیڅ څوک ددې خیر نه محروم نه وي یا الله چې کوم نعمت تا مونږ له راکړی دی یا الله زمونږ یو خواهش او یو تمنا ده چې دا ستا نعمت دې ستا د مخلوق هر بنده ته ورسي. مونږ ته د هغې طریقې وښایه، د هغې لپاره راله، د کوشش ئې توفیق راکه، مونږ ته اخلاص ادا که، د دې لارې د حق ادا کولو توفیق راکه، یا الله ستا مخلوق چې کوم ګناهونو کې مصروف دي، یا الله چې کوم تا ناراضه کوي شپه ورځ، یا رب العالمین د چا انجام ئې چې ډیر خراب کیدو والا دی، مونږ له توفیق راکه چې ټول یو ځای د یو بل مدد وکړو او ته زمونږ ګناهونه معاف که، یا الله مونږ ټول خطاکار یو، یا الله مونږ ټولو نه غلطیانې کیږي او ستا نه علاوه بخښلو والا څوک نشته، که ته نه بخښې نو موږ چا له لاړ شو یا رب العالمین ته زموږ کوتایانې درګذر کړه زموږ قصورونه معاف کړه زموږ د اخلاص کمي لرې کړه زموږ د نننه هر ګند او غلاظت لرې کړه زموږ د نفسونو تزکیه وکړه زموږ اخلاق بلند کړه د دین د کار کولو چې کوم اخلاق پکار دي هغه موږ کې پیدا کړه یا الله زموږ بچي زموږ د سترګو یخوالی کړه هغوی ته د دنیا او د آخرت کامیابي عطا که، هغوی په دې لار کې زموږ مددګار که، هغوی د دې حق ادا کولو والا جوړ که، یا الله هغوی هم د دې نعمت نه محروم مه ساته. یا الله چې کوم والدین هم د خپلو بچو د طرف نه پریشان دي، یا الله د هغوی پریشاني لرې که، چې څوک د بچو ودونو له پریشان دي، هغوی له نیکې رشتې ورکه، چې څوک د اولاد د نعمت نه محروم دي، هغوی ته د اولاد نعمت عطا که، چې څوک خپل د کاروبار د وجې نه پرېشانه دي، د هغوی پرېشاني لرې که، ټولو ته رزق حلال عطا که، یا الله! چې چا له تا رزق حلال ورکړی دی، هغوی له د خیر او بلایي په کارونو کې د خرچ کولو توفیق ورکه، موږ د نفسونو او د زړه تنګي نه محفوظ وساته، څوک چې د خپل نفس شوخ نه بچ کړی شو، هم هغه کامیاب شو، یا الله! موږ کامیاب خلکو کې شامل که، یا الله! زموږ رشته دارانو ته هم هدایت عطا که، هغوی خپل عبادت کولو والا جوړ که، خپل اطاعت کولو والا جوړ که هغوی په خپلې لارې بوځه یا رب العالمین ته زمونږ د ټولو عزیز دوستانو رشته دارانو شاګردانو او د استادانو ټولې پریشانیانې غمونه او تکلیفونه لرې که یا الله د خیر کارونو له مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد عطا که یا الله د نیکۍ کار کې د مخکې کیدو توفیق راکه د سبقت کولو توفیق راکه دې کار لپاره چې کوم وسایل پکار دي هغه عطا که چې کوم اخلاق پکار دي هغه عطا که، چې کومې طریقې اختیارول پکار دي هغه راته وښایه، په دې لارې کې مونږ ته بهترین او مخلص مددګار عطا که، یا الله امت مسلمه چې چرته چرته پریشان دي یا الله د هغې پریشاني لرې که، یا الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړه، یا الله د هغې مظلوم او بې وسه مسلمانانو مدد وکړه، یا الله د کشمیر د مسلمانانو مدد وکړه، یا الله چې چرته هم مسلمانان تکلیف کې دي، غم کې دي، یا الله په ټول ځایونو کې د مسلمانانو مدد وکړه. یا الله امت مسلمه له عزت عطا کا یا الله نن چې امت مسلمه کمې پسته طرف ته روانه ده یا الله ته زمونږ لاس ونیسه ته مونږ ونیسه ته مونږ له سربلندی عطا کا یا الله د دنیا او د آخرت ذلت نم بچ کا د دنیا او د آخرت رسوایی نم بچ کا د دنیا او د آخرت مصیبتونو نم بچ کا یا رب العالمین ته زمونږ د ایمان حفاظت کوه زمونږ د دین حفاظت وکه یا الله مونږ له د نیکیانو شوق راکه د نیکیانو لارې مونږ له ازاد که ګناه کول مونږ له ګران که یا الله ته مونږ ته فهم او بصیرت عطا که یا الله ته د امت مسلمه شعور را بیدار که یا الله زمونږ زړه کې ټول انسانیت د پاره خیر او بلای پیدا که یا الله ته مونږ ټول ته خپل د فرض ادا کولو توفیق راکه یا رب العالمین ته زمونږ مرګ مونږ له آسان که یا الله زمونږ په ایمان خاتمه وکه یا الله مونږ د کبیره ګناهونو او د صغیره ګناهونو نه بچ که یا الله ته مونږ وبخښه زمونږ قبر کې رڼا کې زمونږ قبر به وسیع کې یا الله مونږ د حشر په ورځ امن کې وساته یا الله نیک خلکو سره مکا الله نیک او صالح خلکو مرګرتیا براکه یا الله دنیا او آخرت کې د نیک او صالح خلکو مرګرتیا راکا یا الله چې خپل بندگانو کې چا سره تمینه کې یا الله دا غوي مینه مونږ لراکا یا رب العالمین قیامت په ورځ مونږ له خپل سوري لاندې ځای راکا خپل د عرش سوري راته نصیب کا مونږ له د داسې کارونو توفیق راکا چې مونږ تا سره نږدې کی یا الله ته مونږ بے حساب وبخا یا الله په پل صراط باندې امن سره تیر کا یا رب العالمین ته به زموږ حفاظت وکې یا الله ته زموږ زړونه نرم کا زموږ د زړه سختی لري کا زموږ د زړه نه ګندګي لري کا یا الله زموږ ظاهر او باطن یو کا زمونږ د دننه نه هر قسم منافقت لرې که یا رب العالمین هر قسم منافقت لرې که مونږ ته خالص ایمان عطا که مونږ خپل مقرب بندیانو کې شامل که یا رب العالمین چې کوم مات ګوډ کوششونه ستا د دین د خدمت لپاره کوو هغه قبول که یا رب العالمین د هر حاسد کولو والا د حسد د شر نه محفوظ ساته یا رب العالمین ته د دې کار حفاظت وکړه یا الله ستاسو کتاب د لستو او ستاسو کتاب نور ته د رسول لپاره چې کم شوق تا زموږ زړونو کې اچول دي هغه تکمیل ته هم ته ورسوه یا الله دا کار بهترین طریقې باندې د کولو توفیق راکا داسې طریقه چې کم ستا خوخوي داسې کار چې کم ستا خوخوي یا الله مونږ ټول د خپل قصورونو اعتراف کو مونږ خپل ټول غلطیانې منو مونږ خپل هر کوتاهي تسلیمو یا الله ته معاف کا یا الله ته په موږ خپل رحمت نازل کا او دا د روزو میاش د په دې حل کې تیر شي چې ته زموږ ټول ګناهان معاف کې او موږ په هغه خوش قسمت خلکو کې شامل کا چې چا نه ته راضي شوې یا الله ته موږ نه رضا شه یا الله ته زموږ د مور پلار درجه بلند کا یا الله هغه له د دنیا او آخرت بهترین خیر عطا کا یا الله موږ چې د خپل مور او پلار حق کې کمی نافرمانیان کړې دي هغه چې څنګه تنگ کړې دي یا الله تر تا غماف کا او هغوی له بهترین اجر ورکه یا الله زمونږ سړي زمونږ د سترګو رڼا که زمونږ کور کې خوشحالي او سکون پیدا که یا الله د انسانانو حق کې چې کومه کمي زیاتي کوتاهي مونږ نه په ناپوهۍ کې شوي وي مونږ ته معاف که یا الله مونږ ته اعلی اخلاق راکه یا الله زمونږ اولاد زمونږ د سترګو رڼا که یا الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا که یا الله مونږ ته هر حرام د پرېښودو توفیق راکه. هره نیکی د کولو توفیق راکه یاالله تم په خپل رحمت کې واخله یاالله زمونږ غلطیانه درګذر که یاالله چې کوم څیز ستا مونږ کې خوښ نه وي هغه مونږ نه لرې که او چې کوم کارونه ستا خوښ وي د هغې شوق او مینه زمونږ زړونو کې پیدا که او د دې کارونو کولو د پاره مونږ له همت توفیق او پوهه عطا که یاالله مونږ دې خپل وخت نه ضایع کوو خپل جون دې نه ضایع کوو یاالله ته زمونږ حفاظت کوه یارب العالمین زمونږ د ژبې حفاظت کوه یاالله زمونږ د اعمالو حفاظت وکه یاالله مونږ د هغه خلکو نه نه کې چې څوک نیکي وکړي او ضایع یې کړي، یا الله ته زمونږ د نیکیانو حفاظت کوه، یا الله مونږ هر قسمه شرک او بدعت نه وساتې، هر حرامو نه هم وساتې، یا الله ته مونږ د شک نه یقین طرف ته راوله، داسې ایمان راکه چې مونږ دې محسوس کړو، داسې ایمان راکه چې زمونږ زړه یخ کړي، داسې ایمان راکه چې زمونږ زړه رڼا کړي، یا الله برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته